الله بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل فی ابراهیم نبی علیہ السلام اولستو دا قول دا الله تعالی چې عزت مند له شان والا دی په صورت ابراهیم کې راغله دی چې رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني سبحان الله لار شاه محمد تا وربک عالم رب دی خپو دی ما تار زپت د خو فصل هما یمکی تپوس ته وګج دې څه شي جړی دی ولی جړی فاتاه نو جبريل نو جبريل محمد سره کراوي جبريل چا سره کراوي حالان کی وهو عالم نګورا محمد جبريل لا خبر ورکو چې ورشه الله تعالی ته وایي چې دا دعا کوم چې اللهم امتي امتي حالان کې وهو اعلم الله تپتو چې محمد دک دعا کړی دا دا ګران دی ګره محمد دک دعا کړی دا خو چون کې الله محمد الله جبريل را لګل چې نرشه محمد ته وایي چې سوګ نه جاړي نو محمد و تخفل وجه او ویل چې الله خبر دې خو تا ته ویل نو ته وای چې د امت غم چې نه راغستې ما ازه ولګی نه کنه یو سپره ورځای وره فاخبره رسول الله خبر ورکو جبريل رسول الله بما قال پاره چې محمد کوم ویلو کوم دعا کړو حالانکه چې دا لړ شاء الله تو حالانکه الله تعالی خپو دې الله دې زما استاد مبارک سفارشي وکړي اللهم امتي امتي او کله چې دا صورت راغله ولا سوف يعطيك ربك فترضى وی اذن لا ارضا وواحد من امتی فی النار چې خبره دا سي دا تر هغه وخت به نه خوشاله کوم چې زما یو امتی هم په جهنم کې او مراد امتی نه امتی د اجابت ته نه چې امتی د دعوت ته امریکنیان کافران امتیان د دعوت دی خونه چې امت د اجابت ته مراد ته کې امت د اجابت ته چې محمد رسول الله خبره منل توحید منل لري او رسالت منل له د دین اسلام خلاف چې د اغان نه کوي کافر شوی نه مرتد شوی نه ذاتي مراد دی تر دې لا شي کنه نو مجبوری ته کله کله بګي سوري اوس په خپل کا بل دا نه نه ولکه بيخي ا دوچې دې نه داږي هم تورې پن نبی صلی الله علیه وسلم علی حمار فقال یا معاذ هل تدری ما حق الله علی عبادی معاذ تا ته پته شته چې د الله په بندیانو څه حق دی و ما حق العباد علی الله د بندیانو په الله څه حق دی قلت الله ورسوله عالم قال فان حق الله علی العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا تو تبریو کوي عمل کوا بس موحد یم ټیک ته منو خبره خو هغه وره د یو ځل بزی خو د یو ځل تور وخت کې ولړنې د سره جوړ کړی بیا ورته ته برابر شو لگا اول به لفظ ته سمکار کوا لگا بشارت پدې کړه ولا تم هدا کړه توحید یو ځل بس لري لگا ها لا یو مؤمن حسنتا حسنتا یو طا بها فی الدنیا بلکې په دنیا کې ول عمر کوي کې دل د دې په وجه باندې ويذا بها فی الاخره اخرت کې رب الله کوي او اما الكافر هر چې کافر دی فیطعم فیطعم بحسنات ما عمل لله ذل خوراک ور کوي کې پاله کو سره الله د رضا لپاره کوي چې رواني او ډنګي ویډیری وی علا باب احدکم په دروازې دی او تنتظر یو تدرن نو خمسه کله یو من خمسه مرات او هر ورځ دې دای کی پینځه ځله غسل کوي پنځ دې ځله نه حدیث باندې فعل فهل يبقى على جسده من درنی شي د د په جسد باندې د او د خیرونه باندې شي پاتې وینا دک مثال د منځ او نهر او چې جاری او چې رواني لاړې رخي او چې ډونګې ډېرې دي کې د ګندګي دا نه کیږي نه لکه ځکه الغمر الکثیر وای او دا تبه نه کړی چې الله ګورونه معافي منظور تا طالب د بل ماده پر باندې ها طالب د بل ماده پر باندې چې د یو کې راځي چې موږ به کې نه سفر کې نه یا زیات ده وای سفر کې د موږ ډیر مزه کوي دا وسري سب مزه کوي او ودریږي د په جنازه باندې صالح تنه سړي لا شرکونه بالله شیئا الا شفعهم الله فی صالح تنه موحدین په جنازه نو ودریږي مگر الله تعالی د دې سفارش قبلې په بار د دې مړي کی مخکې زما یو سوچو اوس یې سوچ دا کوشش دا کوي جنازې ته چې رسیدې شي بس ځان دا سوا موحدی ګرځنو سوچ دي زما خو دغه تما ده چې تاسو به د جنتیانو په نیمه باندې بتاوي نیم به د نور ټول امتونو نه تیر شونا او نیم جنتیان به زما د امت د محمد رسول الله د امت نه وي وذالک ذالک ان الجنت لا يدخلها جنت چې دې نه داخليږي ته الا نفس مسلمه مگر مسلمان نفس مشرک وتا نشي داخلي دې مشرک وتا نو لکه څنګه چې غوې دې نور سرمنې چې دې ناغه تک تورا دا دا یو پکې تک سپین وخت دې دا زما امتی دې دې جنت ته دي او دا نور چې دې ټول جهنم ته دي تاسو به جنت کې ډېری زما امتیان او دا نور مشرکان کافران چې دې نور امتونو هغه ډېر زیات دي تاسو په مقابله کې د هغه د سیې لکه سپین ویختو په تور سرمن کې یا تور ویختو په سپین سر په سر سرمن کې ناګو ډیر جاتی کړه نو سری کافران نو تاسو بچی دې جنتیانو کې بالکل نیم په نیم ډیر به زما امتی لگا سنت من الاولین کله چې د قیامت راشي دفع الله الى كل مسلم يهودي او نصراني ار مسلمان تبع الله يهودي عيسى ورکی فيقول ذي هذا فكاهك من النار دا ساکي دې د بچ کېدل د پاره ورنه دی ورځو ته په جنت الله دا بوش وجه بل راګیږي سبحان الله پڑھیے بھائی اور را بچی د قیامت پر ورځ د خلک د مسلمانانو نه بذنوبی امثال الجبال دور غنونه به لکه د غرونو د پشان باندې یغفر الله لهم الله مو ټول دا معاف کی سبحان الله الله دې مو ته ټول معاف کړي ته غرونو په شان غرونو په سره زما په سره شرک نه لري لري کوا لا وای هو هذا تکاف لله معنا ما جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه لكل احد من لكل احد منزل في الجنه دا مطلب دا دی حدیث مطلب یو وی کنه چې دا نه تر بلاف کې ورکی چې دا کا تور خرڅ راوړل د دې مطلب دا دی چې الله باندې د هر چا په جنت او جهنم کې ځای شته دی نو د د مجازي طریقې سره لګي کې دي چې هغه طریقې سره مجازي طریقې سره چې د هر چا په جنت او په جهنم کې ځای شته دي نو چې جهنم نه ته بچ جنت تلړ شي نو ستا غځای چې خالی جګو کوپر کیږي دا بدل ته چې نه جهنم بچي دي نو هغه با يهودي ډک شي او ته به جنت ته خالی جګو کوپر کیږي هغه ته بیا به کله کله یو بل ته خو درې کیږي دی يهودي نشان ته وایي چرته کوي هغه باندې دې خو راځي ټول او دی جنتی ته وای جهنم کې دی هغه ځای وو یا الله ډیر شکر دې دې ویل ساتل خدای ډیر شکر دې چې دې شکریا ته وای شو رب عذاب ته وای شي دا مطلب دی دفع الى كل مسلم يهوديا ونصرانيا فيقول هذا فكاكك من هذا معناه ما جاء في حديث ابي هريره رضي الله تعالى لكل احد منزل في الجنه ومنزل في النار فالمؤمن اذا دخل الجنه خلفه الكافر في النار کله چې کافر هغه ته په کفر او په ګناونو په وجه داخل شي صارو فی مان الفکاک المسلمین دا څنګه لکه د مسلمانانو پرواله چې وشو دلته خاري لګه ډکه کړو هغه ته وتر ته ځای نشته مونږه مونږ لا ګرم ځای تاسو ځای هغه تاسو پکې مونږ دا له پکار نه دی دا ګرم زمونږ له پکار نه دی دا په دنیا کې چې دغه دا کې چې دغه په یخنۍ کې سړي ګرم دا وخت دا ټول ګرم ګرم دی والله اعلم دی دا والله اعلم د کوی چې کېږي شي وري کې هو ورلګي برده صفا کاکا د چا ماما د چا کاکا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنا المؤمن يدنا المؤمن يوم القيامه نزدي کوي کی مؤمن د قیامت پر باندې خپل رب ته حتا يذا كنف ولي الله تخفل كنف کی خپل صادر کما يليق بشاني دله به صحیفه د نیکو ورکړي شي او ګناونه به ټول ختمي بس دی به جنت ته لړ شي او د جهنم نه بچي الله دې موت او بغیر او موږ دې ګناونه کړی کنا فهو ستر ستره ورحمته پرده به چوري کړی دي کړی دي کړی دي اپ دې سمانم علماء لیکلي کتابونو کې تاسو مخکې ما ویلو تخسته وو ورغله دې بس پټه کې واسه فاتن نبی صلی الله علیه وسلم دا مطلب چې تاسو ځا بار خپل په پیاله ورې ټوټې درکې تاسو هغه دای مونږ نو هغه دای مونږ نو فاتن نبی صلی الله علیه وسلم فاخبره نبی رسول الله ذکراله چې دا ذکر را شوی دی نارواره نشي سو کې خاص دا کول نو خیدا فانذر الله تعالی نو دې ناس تو ناس تو ناس نبی صلی الله علیه وسلم مونږ کو وی تاسو ما ته سونه وی مونږ دیونه کو یو کو کنه اذا ان الحسنات یذهب السیئات دا هغه مونږ سره ماشه الله نبی صلی الله علیه وسلم ته او خو دې بدل دا مونږ دې اخلاص روانه کړی کړو او بس متوجی شو جو عامه تمام کو تو خبر پیش کی کراو تو اقیم الصلاة طرف النار کو منزنا په طرفونو درز کی طرف النهار سار طرف کی اینو دا صرف زما د پاره دا وینا نه دا عام دی او عام قطعی وی او د ټولو ته شامل دی قال لجميع امتی كلهم سر دې غلا چې کرا دا زما د ټول امت د پاره دی خو چې مز منزي ناروا تیوشي او مز منزي ان الحسنات یذهبن السیئات دې خبره باندې پیږي پڑھیے یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی یا رسول الله اصبت حدا رسیدلې ما د حد والا ګنا ته دا فکر نکړ دې فاطم علی ما باندې حد تایم کو حضرت الصلاه مستمرار فصلى مع رسول الله فلما قضى الصلاه کله چې مونږ دې پوره کړه یا رسول الله انی اصبت حدا فاقم فی کتاب الله ما کې دا الله تعالی کتاب جاری کړه الله اذا قال هل حضرت هل حضرت معنا الصلاه مو سره مسکی قال نعم قال قد غفر لك تا ته واځي کړی شي حد ما کی حد ما کی دلته د حد نمبر تعذیر دی سمرا دی چې ته صدا شي ګناه کړو چې هغه تعذیر او خود سم حد غواړي اذا سره شي کار شي پینځو تینتیس او بالکل بالکل ان شاء الله تعالی البته ویلي وساذكره بتمام ان شاء الله تعالی في باب الرجاء هغه د ایمان د تحویل کا دا د پکار راشي دا دا